بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه فيما په باره د هغه څه کې على قارئه ان يعلم چې په قاری باندې د قران کریم په لستون کې باندې د دې پیجندل ضروری دی وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم دا هذه اسم ده إن ده مقدمه موصوف ده او فيما على قارئ في بيان يجب على كل قارئ علمه ده صفته دې ځای کې واو استیناف ته واو استیناف دې ته وایي نوې کلام شروع شو مخکې سره تعلق نشته چې مخکې سره تعلق یې غي واو ته واو عاطفه وایي او چې مخکې سره تعلق نه هغه واو ته واوي استینافیه ویل کېږي او دې کې دا بعدو څه د پاره کتابونو کې راوړل شي تاسو خطبو کې مورای اما بعد فاعوذ بالله دا راوړل شي د پاره د انتقال او د نقل کېدو او د منتقل کېدو من کلام الی کلام اخر یو خبره د پرې خو بل ته منتقل کېږي ته به اما بعد نو د مخکې صلات او سلام او بل خبره شروع کړي نو بعد نو چې د یوې خبرې نه بلې ته منتقل کېږي خو نوې خبره شروع شوه که نه نو واو یې استینافیه شو ان هذه مقدمه بشک دا مقدمه ده هذه یا هذه دا قصیده یا هذه دا رساله او دا هذه که خطبه الحاقیه شي خطبه الحاقیه دي ته وای چې مصنفین اول کتاب ولیکي ا د کتاب نه پس په اول کې خطبه ولیکي په خبره پوهیږئ کنه اکثر کتابونه داسې لیکل کیږي لکه ما کتاب لیکلو او بیا طالب له یو پاڼه راواله چې سوري کو کنه چې کتاب کې سړي ولیکم الحمدلله او دا کتاب ما ولیکلو فلان ابن فلان او دا بدی کې بدای او دا بای اول کې ور سره پاڼه ولګو دې ته ویل کی خطبه الحاقیه نو که خطبه الحاقیه شي نو بیا خو هذه معنا څه ده دغه د ما چې سلیکلی چې بستر ګوي ویني دا لوی پاند چې پروت ده هذه او کله کله استاد او یو عالم چې کتاب لیکي لا لیکل نه اول کې خطبه ولیکي چې زه یو کتاب لیکم لا سشتنه نو بیا معنا هذه دا کم لغزشتنا هغه چې زما په ذهن کې دي وینه شي هذه دا کم چې زما په ذهن کې دي او که اخر کې خطبه لیکي نو هذه دا کم چې ملي کې دي مقامه دې دا هغه ته خطبه الحاقیه وي دې ته ابتداییه وي یا الحاقیه ده یا ابتدائیه ده دواړه خبرې المنح الفکری والا ذکر کړي مقدمه مقدمه په کسری د دال سره دا افصح لغت ته مقدمه اعتراضات المعلمه کې هم داسې ذکر کړي اسم فاعل ده د قدمنا په معنا د تقدم سره لا تقدمو بین ید الله ورسوله معنا لا تتقدمو تاسو به کتابونو کې وایي زه دلته نه د دې نور مرګري مشته ها قبلو خلفو امامو قدامو فوقو تحتو ها دای مرګري دي د دې د پاره په کتابونو کې څلور حالات دي ها کله به په دې ضمه راځي کله دلته په ضمه ده بعدو او کله په فتح راځي ها نو د دې خپل ځایونه دي سلور هغه د تزنه ذکر کو بل خبره دا بعدو د دې ابتدا چا کړي اول خبر دا خبره ده وای مصنف رحم الله بعدو زکه وی چې څه شی دی دا مستحبه طریقه ده په خطبو کې په خاتونو لیکلو کې او عبد القاه عبد القادر الرهاوي د د سلويخت صحابو نه په سندونو سره دا خبره ذکر کړي چې د الله پیغمبر په خطبو او کتابونو کې به اما بعد لیکل چاته به خط لیکلو باغی کې به لیکل اما بعد په خطبو کې به مې اما بعد نو د دې وجه نه کتابونو والا دا راړي چې مستحبه طریقه ده اوس که څوک دا وایي چې الله پیغمبر ما بعد وي او دلته خدای وایي بعد نو ما ته وګورئ دا دا شعرونه داسې په اسانه نه جوړیږي شعر چې جوړې نو وزن بم ورته برابرې نو اما بعد سره د شعر وزن نه جوړېدو نو بعدو یې کو که پوره ذکر نه کولو خو ذکر کو کنه ما لا یدرک کله لا یترک کله که یو شی ټول نشي راګي ورو لږ راګي او دا هم پکشته چې اما د دې ځای کې څه شي پټه دي چې پټه شته نو بس بیا هم خبره پوره شوه اوس دې کې اختلاف ده چې اول دا اما بعد چا ویلي بعضو علماو پکې اووه اقوال ذکر کړي خو په ټولو کې راجح قول دا دی چې داوود علیه السلام دا اول کې ویلي قران کریم کې الله وایي واتیناه الحکمت وفصل الخطاب مونږه هغه ته حکمت او نبوت ورکړو او فصل الخطاب او د اما بعد طریقه مورته خودلې اغب اما بعد استعمالولو جرى الخلف اما بعد من كان بادئا بها سبع اقوال وداوود اقرب لفصل خطاب ثم يعقوب قصهم فصحبان فصحبان ايوب فكعب فيعرب څوک وای داوود علیه السلام څوک وای یعقوب څوک وای صحبان څوک وای کعب او یا یعنی په دې ترتیب باندې پکې اقوال په هر حال داوود علیه السلام دا استعمال کړي وبعد ان هذه مقدمه وېدا مقدمه ده په دې باندې ځان پوي کا مقصد ناظم رحمه الله دا ده چې په دې مقدمه کې څه مسائل ذکر کیږي او دا پتا باندې زده کول ضروری دي پدې کې مخارج دي صفات دي دا دې لپاره زده کول ضروری دي چې قران صحیح وي خو تجوید صرف مخارج او صفات ته نه وي بلکې دین علاوه نور څه زونه مشتا چې په هغې باندې د قاریانو اهتمام په کار دی چې هغه وقف او ابتدا دي عبا پیژنې دا تتمه د تجوید او د ترتیل دا لکه علی رضی الله عنه چې ترتیل هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف بیا ګوره وای دا مقدمه ده نو کله مقدمه تاسو کتابونو کې وای مقدمه د علمي او کله مقدمه د کتابي مقدمه د علم دی ته وی لکه ته یو علم شروع کې د تجوید نو زمونږ د تجوید مقدمه تاسو غلس خبرې دولس خبرې زده کړې هغه د تجوید مقدمه ده عقل یو کتاب شروع کې د هغه په اول کې کمی خبري نو دې ته وی مقدمه د کتاب اوس دې کې مولا علی القاری سے بم ذکر کړی هغه ذکر کړي وی قول د خالد ابن عبد خالد ابن عبد الازهری چې داغه کتاب د الحواش الازهریه فی حل الفاظ مقدمه الجزریه هغه چې وای کوم خبره کړې ده چې مقدمه العلم دې ته وای چې باغې کې د علم ابتدایي خبرې ذکر شي هم مقدمه الكتاب دې ته وای چې د مقصد نه مخکې څه خبرې ذکر شي په کتاب کې او د کتاب سره ربط دي نو یې وی خالد صاحب چې دلته دا دوه سيزونه ذکر کړي مقدمه العلم مقدمه الكتاب ها نو وای معلومیږي چې د د دې مقدمې نه دغه یو مراد کوي تاسو لګوي خېګه نه اے هغه وای یو مقدمه د کتاب د بل مقدمه تر علم د وای دا هغه د خبرې نه دا معلومیږي چې دا یا مقدمه الكتاب ده یا مقدمه العلم ده خو دا خبره صحیح نه ولایسه کذالک مصنف رحم الله د دې نظم نوم کې خو مقدمه اولی د دې د پاره چې دا د تجوید دا علم یو قسمه مقدمه ده د پاره د علم القراءات مخارج، صفات، وقف، ابتداء، موصول، مقطوع دا ټول سيزونه چې دوی په جندل نو دا ټوله مقدمه شو د څه د پاره د علم القراءات د پاره علم تجوید د علم القراءات د پاره په منځلې د مقدمه شو او د دین د دې خبره تایید کیږي چې ناظم صاحب یعنی ابن الجزری صاحب یو بل کتاب هم په تجوید کې شته چې د دینه مفصل د چغې ته وایي التمهید ځکه دا خو یو مقدمه ده صرف وایي په هغه څه کې چې لازم او واجب دي په قاری چې دا به خلکو ته خایي او خپل بم په ځان پوي ان يعلمه معنا الجواهر المزيه والا کړي فيما على قارئه علمه ومعرفته خو دا چا چې ویلي چې په دې فیما کې دا ما مصدریه ده نو مولا القاری رحمه الله وای وای دا ډېر لري خبره ده قواعد د عربیت نه صحیح خبره ده چې بس ما موصوله ده هلکه په معنا یې پوه شوي تاسو تجوید ورغه نه شروع کیږي ها کم زینا دا خو لا ابتدا کې موږ لګیا یو باب مخارج الحروف نه او مقارن العروف تاسو ویل دي تفصیلا هغه کې بس صرف اشارات کو نو معنا یې څه شو او پس د حمد او صلات نه ان هذه مقدمه دا یو ابتدایي رساله ده فيما على قارئه اي علم دا هغه سباره کې چې لازم دي په قاری باندې په جندل داغه حاجی